دریم حال دا آیت نمبر د آیت نمبر 36 نه 42 پورې دا پنځم حال او مقام د یوسف علی السلام جیل تتلل التا مسله بیانولو تعبیر د خوبونو بیانول جیلیانو ته مرګرو ته یوسف علیه السلام بارک خو ثم بدا لهم من بعد ما راول آیات کله چې ای علامات د د پاک دامن ولیدل او بل طرف ته خزا هغه د خپل خبرې نه نقلارې د نو دوی د خبرې فلحال د باولو ختمولو د پاره جیل تولیګه خو دغه دوران کې چې کم وخت یوسف علی السلام جیل ته ته دغه وخت کې او دوا کسان هم جیل ته راغلیو دا بادشاہ د دربار کسانو یو ساقیو چې هغه با شراب نه چوړ کولو بادشاہ له تیارول او بل خباز روټه والو نان بيو ابا مطبخ کې کار کاو بادشاہ لوي چا سزهر ور کړو ازهر په الزام کې دی دواړو باندې شکو نو دوی جیل ته واچولیش ای بیا خوب لیدل او د ته ویل د دوله تعبیر ور کړی او مسله بیان کړی دا د جیلیانو ته جیل کې وخت تیرو خوبی لیدلې ده نو دنه تپوس کړي قال احدهما اوه په دې دواړو کې هغه یو ساقي کوم چې دتا با شراب پلاول خوب لیدلې ده انی ارانی زینم خوب کې ځان آسر خمرات چې نه چول کوم شراب چې بار کوم د سر د پاسه خبزن روټه روټه می په سری خدي او تاکل الطير من خخري مارغان د دینه برن مارغان په حمله کوي دا غي نه روټه خوري شوکي نبئنا بتاويله خبر را کوم ته پوي کوم په تعبیر د دې خوب هر یو لخپل تعبیر ورک تانه تپوس ځکه کوو چې انا نراک مونږ وینو تا من المحسنین د نیکانو نه نیکانو نه نو ځکه مونږ په تا اعتماد او مونږ عزت براله تعبیر راکې پیغمبر دی نو ښکاری نیک دی شکل نه ښکاری او نیک زکا چې مخکې مووي نیکه سره زړه کې پاکي راشي نو د عالم مثال غ تصویرونو باندې بیا خپوي او حدیث کې مراتل نبی علیہ السلام فرمایلیو چې لا تسأل الا حبیبا او لبیبا خوب تپوس کې دوست نه کوا چې ستم خیر خوای یا ماهر نه کوا چې په دې تعبیر باندې پوي نو دې کې نیکی واغه نیکه نه معلومې ده چې دې په خوب پوي ځکه نیکه سره زړه صفا ده نو اعلی مثال په تصویر خپوي قال یوسف علی السلام والا تسلی ورکي قبل استعبیر تعبیر نمخ کې آیت تسلی ورک وتوي په دې خوب هم پويم جواب بدر کوم عین یو هم خبره بل مخ کې دا وره مسله وت بیانې ځکه وای که چرته مسله بیان کم روان بچ مړه خوب نه ورزي جواب بل خبره شو بای سړی نه سړی تپوسو کی ناغه چې نه پویږي نو بل شروع کی نو داسې چرته په ما ګمانونه کی خو هغه دی وای زبل شروع کوم د اهمیت د وجه ادا تویم بیا د تد خپل تعبیر ویم نو تسلی ورکي قال وی ورته یوسف علی السلام لا یاتی کوما طعامن لا نه بی راغله تاسو ته خوراک نه برازی تاسو ته خوراک ترزقانی کم چې درګړي کیږي په دې جیل کې التپا جیل کې خپل خپل ټیمونو باندې خوراکي غرازي الا نباتکما مگر خبر به می درکړي تاسو به تعویلی د دې په تعبیر تاسو تباغه روټه لانی راغلی چې ما به تعبیر درکړي مطلب چې دا غینه مخکې مخکې به تعبیری قبل ان یاتیکما مخکې دراتلو د خوراک تاسو ته او ذالکما دا تاسو دواړو خوب مما دا غنه د علمنی ربی چې خودل دې ما ته زما رب دا وته وای دا می معجزه ده دا علم دی اسنه چرته کاهن راتو نه وای پېښور نیم کاهن نیم دا الله علم دی راز الله را کړی او انی ترکت ملت قومن اوس وته مسله شروع تعبیر د تکوم رستو پویم په خو یو خبر وره انی بشکز چیم ترکت ملت قوم ما پریخ دې دین د دې قوم د مصر والو د مصر والو په دین نه د دوی کوم قانون په دې ملک روان دی دا قانون می پریخ دی لا یؤمنون بالله چې ایمان نه په الله وهم بالاخره او دی په آخرت هم کافرون منکر دي د دوی په نظریه عقیده او نظام نیم د دې خلاف نو په کوم دین یې واتبعت ملت آبائی تابع یم روان یم په طریقې او دین د خپلو مشرانو چې ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام دی پسې روان یم ځکه مصر کې د دوی چرچا وه ابراهیم علیه السلام پېژندل کېدی شو اسحاق علیه السلام یعقوب او ما کان لنا دا د دې ملت خلاصه بیانې ستا د پلار نیکه ملت سره نو خلاصه دا ده ما کان لنا زمونږ د مذهب او ملت خلاصه دا ده زمونږ دین دا ده چې ما کان لنا ندی جایز مونږ لرا ما کان لنا ما یجوز لنا ندی جایز مونږ لرا نو شرک بالله چې شرک کو الله سره منشین شریک کو الله سره منشین څه شي شرک نه کول توحید منل دا زموږ اصل کې مذهب او ملت ته او ذالک من فضل الله دا فضل دا الله دې دا توحید منل شرک نه بچ کېدل علینا په مونږ باندې وعلى الناس او په خلقم ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقونه لا یشکرون دا شکر نو باسی توحید نمانی لا یشکرون روح المانی کې لا یوحدون توحید نمانی ورنه دا د الله فضل دی چې توحید خلکو ته د انبیاء علیهم السلام په ذریعه خودل دی را لېګل او توحید ته سوې ذالک من فضل الله د عقیده د توحید شرک نه کول دا د الله فضل دی دا د الله ډېر لوی فضلی یو سړی ته صحیح عقیده نصیب شي شرک نه خلاص شي دا چې کم خلق په شرک کې مخ کې پاتې شوي جهالت ناپوهه او په توحید پوي شي ته قدر معلومي چیرې سونه لوی جهالتونو شرکونو کیو شل زرو درگاونو باندې پراتو سربم ټیټو نو ذالک من فضل الله موحدین سره د توحید قدر وی کوم موحدین سره هغه چا چې په قربانې ورکړي او وته داسې په تیار ملوي ای سره دون قدر بیان دا چې سخت به تیری کړي شرک نه راغلی ذالک من فضل الله علینا وعلى الناس دیو جنا ابن عباس رضی الله عنه او ای فعلم انه ليس شيء فضله كفضل لا اله الا الله د لا اله الا الله پشان فضیلت والا شی دنیا کې نشته ذالک من فضل الله علینا وعلى الناس ولكن اکثر الناس لا يشكرون یا صاحب السجن اے مرګرو د جیل ارباب متفرقون آیا غ مددگار متفرقون غن غن خیرون دا غور دی چې د دې عبادت شي ام الله الواحد القهار یا الله چې یک یو د زورور دغه عبادت پکار هغه په حاجاتو کې راغوستل غواړي او ما تعبدون من دونه دا نفی د دوی د دلیل کوي چې د مشرکین سره په خپل شرک دلیلم نشته ما تعبدون تاسو عبادت نه کوي من دوني د الله نه سیوا الا اسمان مگر نمونه دي سمیتموها انتم واباکم چې خدي ولا تاسو واباکم تاسو مشرانو ما انزل الله بها من سلطان چې نه دی رالیږلی الله په دې باندې هېڅ دلیل نه عقلي او نه نقلي دلیل په هېڅ نشته او تاسو ځان نه نمونه ښي د دا داتا دی دا ګنج بخش دی دا د بادو ذمہ دار دا د سرخو بادو ذمہ دار نمونه می ښي دي نو دغه یو خدای ارباب متفرقون خیرون من الله الواحد القهار دیو جنا اغا جاهلیت کې د نبی علی السلام نه مخکې دور کې چې اسلام نور اغلی حق پرستو کې یو زید بن عمر ابن نوفیل چې هغه پیدایشي او فطری معاهدو نبی علی السلام وی مالی دلو رایته حين ادمی وجهه مخ باندې وینې روانې وې توحید یې بیانو خلکو وخه نو بیت الله کې تقریر کړو رد کړو په مشرکین نو هغه ویلو عرب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت الله تعالی عزا جميعا كذلك يفعل الرجل البصير دا تقریر کړو ویلو یو رب خدای کاغذر چې داغه عبادت او بندگی وش او ما خلات او عزا پریخي دي او خيار سړی دغه سکی چې ګڼ پری دی او د یو الله عبادت بندگی کوي نو یوسف علی السلام متویا ګڼ خدي کوي او دلیلم په سر نشتا سي نمونه دي تاسو خديمان زل الله بیا من سلطان چې نه را لګل الله په دې باندې اس دلیل ان الحکم نه ده اختیار الا لله مگر د الله ده حکم نه مراد حکم تکوینی ده د امور اختیار صرف الله سره دی یعنی متصرف الله ده زکبا د الله عبادت پکاري الله نه د الله بندگی به پکاري نه الحکم الا لله نه د اختیار مگر الله لده امر او حکم کړی دی الله دا حکم تشریع شو حکم تکوینی امر او حکم یې کړی د الله تعبدو چې عبادت بندگی بنه کوي الا یا سوا د الله نه د بلچا یا حکم یې کړی د الله تعبدو قانون بنه منه الا یا او سوا د الله نه د بلچا او ذالک الدین القیم دا دی دین مضبوط مضبوط دین دا ده چې توحید فی عبادتي مضبوط دین دا ده چې د یو الله نظام قانون منل شي ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلکو نه لا علمون د الله په دې دین نه پوي نو دین اوړي یا صاحب السجن اوس وتا د مسلې د بیان نه بعد تعبیر یا صاحب السجن اے د جیل مرګرو اما احدکما تاسو کې هغه یو چې ساقی دی فیسقی ربه ابا سکی په خپل مالک باندې خمرا شراب مطلب دا د تمنجات ملو شي او دیبا په خپل زړه عہده بیا برقرار شي دته د خوب مطلب دا دی و عمل اخر او بل چې ده اخباز فیسلبو د بسوله کړی شي پانسی بشي فتاکل الطير په دې جرم کې فتاکل الطير نخري و مارغان من راسي د د سرنا سرنا روټه خړل کیږي مطلب یعنی مرنه بعد بدغه حل نو قضی الامر فیصله شوا خبر الذي غفيه تستفتيان چې تاسو ورکه تپوس کاو تعبیر مرته وي بس دغه سی وي ځکه تعبیر چې بیان شي بیا غسی نو وقال وی وی للذي قص زن چې خیالو د یوسف علی السلام چې نو ناجن دا بچکی بچکی دن کې د منهما د دې دواړو نه د دواړو کې د بنجات مومي نو هغه ته وی اوس کورنی اند ربک یاد کا زما حال تذکره او کړه زما د حال اند ربک خپل مالک سره با چاته با چاته زما تذکره او کړه څه مطلب یا خو مطلب دا چې د ما تذکره او کړه چې دغه سي په جیل کې یو سړی دی او هغه به جرم وی ګنا پروت ته سو کې تپوس نه کوي او یا اوس کورنی عند ربک یاد کا زما دا مسله با چاته دی د ته مسله دی زده کړه اوس چلاړ شي نو دا مسله بکې کچې مسله دی زده کړی نو بلا بیانې به کړم بس هغه چې لاړ نو فانساه الشیطانو ایر کدن شیطان ذکر ربه یادول د یوسف علی السلام یا داغه د مسلې خپل مالک دا اپ مزو چرچو سرش نو د یوسف علی السلام مسله یا د حال ته ایرش دا شوی دا د نه اهل شاګر کاری مسله علم خو دې شي غار سیر شي بیا نه هغه لغی چې هغه د تلو نه بعد هغه خپل خبره مسله یاد ساتي او کار نو بس یوسف علی السلام د قص نور مزید جیل کې پاتش فلوی سفی سجنه وخت تیر ک جیل کې بیز سینین چن کلونه نور یو سو په نور نورم زیات وی وکاله مخ کې و په نور شو یو قول لار وقال الملک وی بادشاہ بس بادشاه یو ورځ خوب ولید دې ځای نه شپږم حال او واقعه دا مقام بادشاه خوب لیدل او هغې له تعبیر ورکول قال الملک اوې بادشاه یو عزیز مصر جدا یو بادشاه دی بادشاه وی نه بشکزه چې ارا وینم خوب کې سبب قراتین و غواګان سیمانن سربه سربه یا کولهن زغس ویل کیږي هغه خشاک تا خشاک ګډ وډ پروتي کنه د کار به کار رنګ بکی نو مطلب احلام خوبونه ته وای ګډ وډ خوبونه دي د دې څه تعبیر نشه صاحب دا اسی به ته چرته پریشان وي و د شوی نو بس اسی ګډ وډ خوب دی لیدل و ما نحنو به تعبیر الاحلام او نیو مونږ په تعبیر د ګډ وډ خوبونو به عالمین پوي ګډ وډ خوبونو تعبیر مونږ لنه راځي په دې کې هغه کستا ساقی ته خبر را یاد شو وقال الذي ويا کس نجا منهما چې نجات موندلې وغه دوو کسانو کې جیلیانو کې او ود کرا وترایات شو یوسف علی السلام بعد مدتن ډېر زمانه بعد یوسف علی السلام تیرو وې وې باچا ته انا انبئکم زه به درته خبر درکړم بتاویله په تعبیر د دې خوبونو خو فارسلون ما جیل ته ولېږه ما جیل ته ولېږه جیل ته ولېږه څه مطلب جیل تر سړی نشي تللی کن جیل خو بند ځای هلته چې څوک ځي نو بیا به پکې پروتي نو جیل ته سرکاري تور مولې ځکه اوس هم چې جیل ته سړی ځي کنه ملاقات لا نو یو خو بار ملاقات کوي یو کو دنه ډیوډه کې کوي نو دنه بدل دلته سټمپ وای دی ځای کې سټمپ وای او دنه لاړ شي دا چې بیا روزي ګوري بس ټیم کسټم نو مطلب دا چې قیدی د شابه کینا نو اجازت باندې تک مراد ما اولیګه دی جیل تا د دی تعبیر د پارا سرکاری طور اجازت را لراکه نو دی په اجازت اولیګل شو سرکاری طور دنه چې ورغه نو یوسف او ایو صدیق چې څنګه یوسف علی السلام ولید وته یوسف یې رښتینیا دلته یوسف یا یوسف و دی یا یوسف ایو صدیق ارجو واپس لاړ شم په دې تعبیر سره لناس خلکو ته او لعلهم دې د پر چې دا خلک یعلمون ستا په مقام او مرتبه پوي شي تا وی باچا ته وای کنه مسله بیان کیا زما احوال وته وایا نو زاخه موقع ده تعبیر را لراکا زبرته هم دا تعبیر د خراب هلکه دونه قابل سره نو خپل بستا سب تنظیم وشي جیل ممروزه او زدا مسله وته خپل بیان کې تبه وته بیان قال یوسف علی السلام ته تزرعون زری وته تعبیر شروع دلتا د تعبیر نمخ کې ست تسلی و غیره خبره نه کوي بلکې تعبیر شروع کوي نو جداوا ال تداغي ذاتی انفرادي مسله و دلته د قوم مسله اجتماعي ده نظر تعبیر شروع دویم دا دا ال ته ضرورت په مسله نو پوي دلته خدا موحد راغله په مسله پوي ده نو د مسلې ضرورت وته نشته قالا تعبیر یکدم شروع خو تعبیر به وای خدا غ تعبیر نا مخ کې تعبیر سره د تدبیر بیان ایوت تعبیر سره د تدبیر تعبیر خدا دی چې بس دا و کم غواګانی دي وچې ټپې دا قحط سالی ده او اوچ وږي هم قحط سالی ده شنه وږي او دا رنګ سربې غواګانې داغه د راحت شپې ورځې دي نو اووه کاله دا دا قحط په دی باندې برازي نو اووه کاله قحط د پاره به مخ کې اووه کاله سنبلاتن خضرن شنه وږي منه فصلونه کرل غواړي نه دینه دا معلومه او دا غرنګ و واغانې ټپه دا قات ته او و سربه دا غ د قحط نمخ کې هغه آباد شپیر وزیری چې پاره کې فصل وکړلې شي نو دا قات د پاره به بیا ضرورت پوره شي نو دا خو تعبیر خدای وته پوره تفصیل خي چل وته خي دا څه به نو تعبیر سره د تدبیر قالو وی ورته یوسف علی السلام تزرعون تاسو بکره سبا سینین دابا وکاله فصل دابا پر لپسې پر لپسې وکاله اړه روکه بس صرف زراعت وای فما حسدتم نو تدبیر وسدار کم چې تاسو وړی کې خو چې کم نه خوره او سټاک کوي نو هغه سټورونو کې نه به دی وږي کیږي دی ځکه دی چې کله دا غله دانه وږي کې پرتې نو دا نه خرابي کله د دی وږي نو وته نو بیا خرابي نو دا تدبیر او فما حسدتم فما حسدتم فزرو فی سنبلی الا قلیلا مما تاکلون سمیاتی من بعد ذلک د دې وو کالو نه بعد د دې آباده او د فصل د کرلو د وو کالو نه بعد با راشي سبون و شدادن سخت د قحط یا کلنا ما قدمتم لهن یا کلنا چې خریبا دغه سخت روزه ما اغه غلا قدمتم لهن چې تاسو یې خې دې سخت روزو د پاره د مجازن وي هغه سختې ورځې خو خوراک نه کوي دې ته اسناد مجازي وي یعنی هغه انسانان به دا خوراک وکي په دغه ورځو کې خوري به دغه سخت و کلونه ما قدمتم لهون چې تاسو دی لېخې دي من یعنی د قات په غروزو کې بیا دا سٹور شوه غله اخره الا قليلا خټوله مخره ختمه نه کې الا قلیلا مگر لګه مما دا غنا تحسنون چې تاسو دا تخم د پاره ساته تخم لته او ساته زکه سمیاتی بیا برازی من بعد ذالک د دینه بعد عامن یو کال د فراخه د وو کالو پسې بیا د فراخه کال راشي ناغه تخم چې که ساتلی او بیا پکې وکړای کړ او دا به داسې د فراخه کالی چې فيه یغاس الناس په دې کې به فریاد قبلول شي د خلکو بارانونه به وشي فصلونه به وشي وفيه او فصل به دومره چې وفيه یاسرون په دې کې به خلک نچوړکۍ میوه میوه به ډيري نو چې ډيري شي نو خوراک سره سره پکې جوسونه هم جوړي دا جوس کله جوړي چې ډيره شي جوسونه تی جوړ کی نو مطلب دا دی چې دارنګ بیا د دې وو کالو نه بعد بیا د راحت شپې ورځې راشي بس دا تعبیر بیان که سړی منډه منه لاړ باچا تی وی وقال الملک وی باچای تونی به راولې د ماتا دا غډی روخيار دی تعبیر سره سکه چې مونږ ته تدبیر مو خیدو فلما جاء الرسول کله چراغ یوسف علی السلام ته قاصد د باچا قاصد راغی باچا وی راش قال او ته نه نه ارجع لاړ شي لا ربک باچا ته د فصل هو ته پوسیو کچما بال النسوه اللاتی س وجوا سحالو دا خزو خزو قطان ای دی هن چې لاسونه کټ کړیو د دې مسلې زما د مقدمه تفشیش خو کې کنه زما کیس خو مخه تراواله دا سیمه باز خلک به بیا سبا وی دا غ یوسف دی چې هغه خزو سره بدنام شوی نو زما مسله حل کړي دا کیس مخه ته کې بغیر د کیس د حل کېدونه چې د برات اعلان منی شوی نو نه روزم بدنام نه روزم سپار روزم دو یوسف علی السلام بارک نبی علی السلام وی وی لو لبست فی السجن ما لبس یوسف لا عجبت الداعیه که چرته یوسف علیه السلام عمره شپې ورځې ما جیل کې تیر کړې وې نو ما به د دای منلی او زر براوته هم دې څه مطلب یوسف علیه السلام نروزی اصل کې دا د ارچا مزاج په چا باندې یو مزاج غالب دی په چا بل یوسف علیه السلام باندې دا مزاج غالب دی چې د دعوت د پاره مخ کې خپل صفای پکار او یوسف علیه نبی علیه السلام خپل اجتهاد داده د اجتهادی د انبیو او مزاج چې دعوت اهم ده مسله اهمه ده بس که صفائی شوی د خنه شوی خو چې زر لاړ شمه مسله بیان نه ده مطلب دا مطلب نه چې نبی علیہ السلام جیل نه یریږي خو مطلب دقه دا د اجتهاد دی غدا غ اجتهاد قال الملك ایتونی به وی بادشاہ راوله ما ته ده کله چراغ قاصد وته واپس شخ خپل بادشاہ ته تپوسو کو ببار دا ښځو کې ښځو باره کې چې څه وجه وه دا ښځو چې کټ کړي وو لاسونه ان ربي بېشکه ما زما رب بقیدهن د دې په تدبیر باندې علیمون پویو چې دې څه کول قالا فما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه بادشاہ خزر اوغست د وزیرانو مشیرانو خزر راشه قال وی ورته باچا ما خطبکن سو حال ستاسو اذ راوتن چې تاسو مطالبه کړې و یوسف د یوسف علی السلام نه نفسي دا غدا نفس تاسو مطالبه کړې تاسو هغه کیسې لیدلیو سره نقصان سره اراده قلنا دې ټولو یک زبان هو کروي حاش لله پاکی د الله لا ما علمنا مونږ نو لیدل علی پدکه من سوین من سوین س بد لفظم د خلینو د بد لفظ نه ده سن فاشا خلری خبره قالت امرات العزیز امنا استوا وی خزدا عزیز مصر الان وس حسس الحق ظاهر شوه د حق صفا ده تمام انا راوته دوس په غټ دربار او قاضي په مخ کې وای د باچا په مخ کې اقرار جرم کوي وایي، انا راودته، ما مطالبه کړې وه د ده نه عن نفسه د ده د نفس، وانه بېشکه دی لمن الصادقین د رښتونو نه دی په دې خپله خبره کې چې هغه مطالبه نه ده کړې ما کړې ده او ذالک دلته خو اوس یوسف نشته علیه السلام هغه خو لا جیل کې دی خو دربار کې او عدالت کې دروغ واستې شو کیسې فایل کولاو کو چې دا مسله مخکې لاړ شي فیصله وشي زلیخې اقرار وکړو یوسف نشته دی او اقرار مې وکړو وی ذالک دا اقرار مې زکاو ک لیعلم چې دا یوسف علی السلام پوي شي چې انی بشګزه چې مل مخون هو ما خیانت نه کړی یوسف سره بل غیب د د په غیر موجودتیا کې زور ډیر وفادار ما سي مې سر مینه دا وګوره نشته دروغ پینوم په ښکارا خو مې اثر سکول خو په غیر موجودتیا کې به دروغ نه ویم وفادار یم یا دا مطلب او یا دا خاون ته وای ذالک دا اقرار مې وک چې صرف مطالبه مې کړې دا نور غلط کار مې نه کړې د دې لپاره لیالم ال یالم زوجي چې خاون ته مې پته ولګي چې لم انی لم اخنه بالغیب ما خیانت نه کړې د خاون سره بالغیب د په غیر موجودتیا کې صرف مطالبه مې کړې دا نور مې سنې دي خیانت مې نه کړې دیتا مطالبه دا سه د ثواب کار کاری دا کنه دا به ګنا نه نو خو ځا بیا وګوره د خپل اقرار چې لم اخنه بالغیب کدا مطلب هم شي چې ما صرف مطالبه کړې د نور می سندې کړې نو دا بیا د یوسف علی السلام سره شو اسمان وان الله بشک الله لا يهدي الله پاک نه سمي نه درستي کید الخائنین مکرونه د خیانت ګرو مون خیانت کړي د کامیاب نشو سرم دا خیانت غنم مطالبه کړي وګوره دا قول د چا دی دا قول د زلیخه ده ها دا ټول دې زنه د دې 52 نزالک عالم دا ورپسې 53 دا 52 53 کې قول د زلیخه ده چا دا قول د یوسف علی السلام جوړ کړي صحیح نه ده دا ابن تیمیه رحم الله خپل تفسیر دقایق التفسیر کې ویلي دی او ابن کثیر هم ویلي دی او بحر محیط هم ویلي دا قول نه چاره زلیخه ده چاته په دې اشکال شوی دی چې وګوره وای چې ان الله او ما وبرئ نفسي ها مشرکه خزانو او کنه مشرکه ده سه ملحده خو نه ده چې الله نه مې الله یې معنا چې ان الله لا يهدي کيد الخائنين وما وبرئ دام قول د دې ذریخه ده وما وبرئ نفسي او نه پاکوم خپل ځان دانویم چې زپاکه ما مطالبه نه کړې کړې مې ده ولی ان النفس نفس لا اماره بسو دا اماده کون کې د انسان لره په بدای انسان په بده آماده کوي نو دا خل د یوسف کې دی شي علی السلام ولی دا انبیو نفس نفس اماری اخو مطمئنه نو د زلیخه ده الا ما رحم ربی سیوا دا غچانه چې الله پر رحم کړي الله عصمت ساتلی لکه یوسف ان ربی بشک زما رب غفور رحیم بخون کې مهربان دی معافي براتو کی وقال الملك اوتوني به استخلص لنفسي دا د یوسف علی السلام باچا سر ملاقات او خبره وقال الملک بس کیس خو سباش د یوسف علی السلام سپای شو یوسف علی السلام روت باچا سره ناس ته دربار کې نو قال الملک وی باچای تونی به وسرا ولی ماتا ری ولی استخلص لنفسي چې خاص کوم د د خپل یو کار د پاره خاص کومه خصوصي اوهده او ذمہ داری ورکوم لنفسي د خپل کار د پاره دله اوهده ورکوم وزارت ورکوم یوسف علی السلام چې راغې نو فلما کلمو کله چې خبرې وکړې د یوسف علی السلام سره باچا قال ورته وی انک بشکت چې الیوم نن رز یعنی نن نباد لدینا زمون په دربار کې مکینن عزتمن او امین امانتګار امانتدار سب عزت او مقامی او تا امانتدار یو کړه لکه تا خیانت الته نه کړې امانتدار نو زمونږ بنې زمز هم امانتدار شي زمونږ ور باندې اعتمادي او حد دل درکو او یو درا کوي اسیم تاسو را کوي نو زبر تزو خم چې کم زی باندې ز پويګم قال وی یوسف علی السلام اجلنی ما وګرځوي علا خزائن الارض په خزانو د سمکه وزیر خزانه وزیر خوراک مکه په دې خپويګم دا ګورم مطالبه د عہده نه ده دا تعین د عہده دی عہده هغه ور کوي قال الملك توني بي استخلص لنفسي اوله ور کوي ور کوي ولا عہده هغه تعین دی کوي ځکه حدیث کې راتله څوک عہده غواړي نو بیا الله وی دې هغه عہده ته پرېدم دې پوه شو عہده پوه شو او چې نه غواړي او خلک ولا ورکی نو بیا وسره تعاون کوم نو پیغمبر نه غواړي وحده د دنیا عہده خدا اصل کې اوله عہده پیشکش کو نو د تعین کو دې ته تعین وي تعین کولیش قال اجلنی او دا تکبر یا ریامنی چې وسړی کې او صلاحیت وی او د خپل صلاحیت خو چا او زدا کار کولیش نه بل خبره نه لکه دلته یوسف علی السلام قال الرج قال و یوسف علی السلام اجعلنی خدا علی خدائن الارض وګرځاو مقرر کما په خزانو د زمکی وزیر خزانه میکا نو تاسو دا مسله کوم روانه دا بدل زه خد طریقې سره سنبالک او وجدا دا چې انی حفیظون ز نگهبان یعنی امانتګر او علیم په دې حساب کتاب په دې چل خپويګم دا بدلو کوم وی وکذالک مکننا لیوسف بس ایو له خدا ورکړه هم دارنګ نه الله وی مونږ زې ورکو یوسف علی السلام ته فل ارض پس مکه د مصر کې بچی ملوش یتبو منها حيث یشا داغه وزارت ملوش نو چې اوس وزیر شو د ملک نو بس بیا خو وزیر با اختیار یې کنه یتبوو د به ټکانه ځان له جوړو لمنها په دې مصر کې د ازمکه کې حیث او شا چرته خوخوا ځکه د سر خو بیا ټول زراعت شو نو نن دې صوبه کې او سبا لاغه صوبه کې بل ورځ بل ځای کې او ځکه ټول د ملک وزارت و سره کنه وفاقي وزیر شو کنه وفاقي وزیر بیا ټول ملک کار لري کنه نو نصیب برحمتنا الله وی مونږ رسو خپل مهربانی ورکو خپل مهربانی من نشا چاله چې مونږ غواړو ولا نزیو او نه ضایع کو اجل محسنین اجر دا صبرناک موحدینو ول اجر الاخرته او خامخ اجر د اخرت خیرون غره ده للذین دا کسان د پار امنو چې ایمان وروړي ده چا چې ایمان وروړي ده دا کسان د پار د اخرت اجر ډیر لوی ده وکانو یتقون او ځان ساتي د ګنانم دا دوه خبرې یو عقیده د توحید او دویم ایمان او دویم یتقون ګناون ځان ساتي نو دی له الله بدلی ورکړي لکه یوسف علی السلام ګنانم ځان ساتل او معاهدم وجای خوت یوسف دا پینزم سو وم وم مقام د یوسف علی السلام رونه راتلل په اول ځل او یوسف علی السلام او اله پیجندل خو د خپل رور بنیامین ځان سره سارول دا دا سو شو چې یوسف علی السلام او کال مسلسل دا فصلونه وکړل لوی لوی ګودامونه جوړ هغه غلې سنبالیک ورپسې قحط راغې وکاله هغه سټور شوی غلې پر ټول ملک کې د قات په شپورزو کې چلول او تقسیمول خو قات دوم روي عامو چې هغه یوازې مصر نه بلکې خوشه علاقې متاثر شي نو د قحط اثرات کنعان تم رسیدلی شام او کنعان نو د یعقوب علی السلام دی کلی کې مقات راغله خبره خوره شوی و مصر کې بادشاه دی ډیر وزیر دی یا بادشاه دغه دی وزارت نه بیا رو رو کله چې عزیز مصر مړ شو د زلیخی خاون نو دی بیا په ترقه مخ کې تله دی عزیز مصر دی وزیراعظم شوی دی دی بیا بادشاه سره وزیراعظم بیا دی ځکه دته بیا عزیز عزیز وای نو وزیراعظم دی دی بیا د ملک وجای خود یوسف نو بهرحال اثر د قات هغه ملکونو تم تلو نو د یوسف علی السلام باره کې خبره مشهور و چې دغه سم مصر کې یو شته هغه انصافدار خلکو سره خېګړې کوي نو یوسف علی السلام د یعقوب علی السلام زامن ولېګل زیلاړ شه پیسې میسې واله هلته نه غله راوړی نو دا رونه مصر ته راغلي دي خو یوسف علی السلام نه پیژني وجاء اخوت یوسف رال رونه د یوسف علی السلام فدخلوا علیه و داخل شو په د باندې فعرفهم یوسف علی السلام او پیژندل هو هم دی له یوسف لمنکرون نو پیجندون کی ناشنا غنون کیو ځکه وخت تیر شوه یوسف علی السلام ځکه پیجنیا مشران دي نو چې سړی کله داسې د دې 30 25 سال ته ورسی کنه بیا په دې کې دونه تغییر تبديل ډیر ناراضي او داسې ورکوټه کشري نه هغه بدليږي را بدليږي تر 15 شو دیر شو کالو پورې شکل بدليږي وجود بدليږي نو یوسف علی السلام کشر دغه چې دغه زیت راځي نو دغه شکل بدل شوی او رونه خو مغه مشرانو نو مغه سیدی نو داغي شکلونو مغه دي دو پیجندل خو دیونه پیجن اول دا یو هم ګمان کم دا نشته وای چرته یوسف په چرته غلامی یا به مړی یا به جمدی هیڅ دا خیال لږ دی د مصر بچا دی ناغي نه پیجن دا د پیجن اسرایلی روایت کې لیکلی یوسف علی السلام په مخ پردا چلی کیسی جوړ کړی دا تفسیرونه وګوره خازن مازن نو یو لوی کیسی دی اسرایلیات دروغ رښتیا ولما جهزهم بجهازهم هر کله چې تیار ک د یوسف علی السلام دوی له بجهازهم د دوی سامان د رخصت د سفر سامان ولا تیار دی راغلی مسافر دي غلم له وړي نو سامان تیار کنو قالا ورتوی تونی بیا خلکم راوله مال خپل رورم من ابيكم چې ساسو د پلار نه ده میان دي خو جدا دي کنه هغه یوسف علی السلام بنیامین د یو مور دی هغه د نور دی نا غرور امر اوره دا وته څنګه وای دته تپوس غلکا چرته نه راغلی کنان ها سو که سیه سورونه یې دا مونږ رونه سورونه یره مونږ دوله سورونه او یو خو شرم خوړلې ده او هغه بل چې دی نو کشر دی نو پلار ته خوښ دی نو هغه مونږ سر نه را پرې خو او ته خزه یولس راشن در کوم خو را روان ځل به غورېرو راوړی بیا به راشن بالکل نی بیا به دروغجنی نو چې څو کسرا شي غمر راشن به درکو ناسنه چې د یولسو پنوم مرانه لس کسان یولس راشن یونس دا بز الله حکم وته چې دارور راولې ساره کسي ځان وګوره بل امتحان الله په یعقوب علی السلام راوړي او وته وی الا ترون تاسو نو ګورئ چې انی او فل کیلا پورا می در کده تا راشن کیل پیمانه راشن وانا خیر المنزلین او زه بهتر دا ملمسیا ور کون کو نه ملمسیا مم دل خوکړه او دل می وګوره پورا پیمانه د یو لسو کسانو درک فیلم تاتونی به کچرته تاسو رانه وز دارورم یو لسم نه ولا کیل لکم نه به تاسو لا راشن مطلقاً اندی زما پنیز بالکل بنی دروغجن به یک ولا تقربون نه به ما ته نږدې بیا ما ته نږدې نه یا ولا تقربون ما ته بیا من نږدې کې دروغجن خلک قالو دیوې سنراودوان هو زرد چې چل به جوړ کو وی یوسف علیه السلام خپل خدمتګارانو غلامانو ته اجرو بزاتهم کېګ د دې پنګ او پیسې فی رحالهم د دې په سورلو کې پاغه بارونو کې لالم دې د پاره یعرفونها چې دې او پیجنې دا خپل پنګ پیسې ځن قلبو کله چې واپس شي لاله خپل کورنۍ ته لالم دې د پاره ارجون چې بیا دوباره راشي ځکه یوسف علی السلام ته خپل کور معلوم دی چې هغه د نبوت کور دی کنه نو د نبوت کور کې زهد وی یا کې پیسې نه پرته او ختمي خرج کړي نو اسنه دا پیسې دلته دی ورکړې سناسه بیا وسره پیسې نه نو د شرمنه شي راتلې چې موږ سره خو پیسې نشتا نو زدا ولا پکې کې دی بس راشنه ولا مفت ورک ولی امیر ته باچا ته دونه اختیاری چی چاله د بیت المال نه ورکی خصیصی رعایت وکی بقدر ضرورت نو بقدر ضرورت خصوصی رعایت جایز یوسف علی السلام دا وکړ پیسې وته واپس کړ بقدر ضرورت خصوصی رعایت دا جایزی بادشاہ اقربا پرورینی جایز چې بغیر ضرورت او بغیر س حساب ورکړه کوي او بیت المال خوري لکه زمو حکمرانان دیو جنا عثمان رضی الله عنه بارکه دا الزام شیو لګولیو ایوی او سبایانو چې د بیت المال پیسې په خپل خپلوانو لګی ناغه بیا ویلو هغه وخت کې صفای په وخت کې چې انما اقسم بینهم من مالی لا من مال بیت المال زه چې د خپلو خپلوان له ورکوم دا د خپل مال نه ورکوم دا د بیت المال نه نه ورکوم دا ستاسو الزام دی اگر چې باچا ته مایو خصوصي رعایت به قدر ضرورت جایز دی یوسف علی السلام کړی دی او هم قاتو یوازې د خپل نه ورکولا خو نور لم ورکولا نو چې نور ورکول دی لم ورک فلما رجو الى بهم پیسې یوړې بس لاړل غلم لاړ کله چې دی واپس شو خو پلار ته قالو دی وی یا بانا ای زمون پلار مونږ امن الکیل من کړې شو فیصله او شپ مونږ باندې د منی الکیل دراشن آینده مونږ ته وی آینده براشن نه درکو الک براواله ورنه نه وی فارسل معنا پرې د مونږ سره خانه زمورور نقتل چې نور زیاتی راشنم وروړو یو لسم وینا بشکم غلو هو حافظون خامخذ د حفاظت کو ابلار وته او د یوسف هم ډیر کړو قال وی ورته یعقوب علی السلام حال امنا حال امنکم علی آیا زه اعتماد کوم پتا سو باندې الا کما من دکم لکه څنګه چې می اعتماد کړو تاسو باندې الاخی هه د ضرور بارکی یوسف علی السلام بارکی من قبل پخوا دا غم ډیر حفاظت وکړو حذف الله خیرون حافظا الله ډیر خنه گهبان دی و ورحم الراحمین او هغه ډیر رحم کوونکی در رحم کوونکو نه دی شفقت کوونکی به ما به شفقت وکي ولما فتحو متاعم هر کله چې پرانی استخپل سامان وجدوی من د بزات او خپل پیسې رد تلم چې واپس شوی ورته پلار لراله قاری ورته یا بانا بیا وته بانا جوړش ته وای چې موږ سره نور پیسې نشته آینده نو دا زموږ پیسې دې موږ ته واپس شوې نو موږ اولېګا ونمیر اهلنا غلو طعام برولو اهل تا ونخفض واخان او ضرور حفاظت بم کو ونزداد کله بعیر او زیاد برولو پراشن د یو اوخ یو لسم چې در سره شینو یو لس راشنه بش ذالک کیلو یسیر دا دا پیمانه ډیر اسانه مفت کار دی مفت په مفت بیرو قارا وی ورته پیغمبر لنور سله معکم نه هرگز نه لګم دی تاسو سره حتا تو تونی چې تاسو راتلو کې موثقن موثقن په یو اعتماد من الله دا الله مضبوط لوز بدازل کوي دا الله پنوم چې لا لا تاتننی خامخارات لب کوي تاسو په دا زلبنی چې د بل سو خوړ تاسو راځئ نو د امراواله ا یو بل خبره الا یحاتبکم مگر کې هاتو کړي شي په تاسو ټولو خدای مکه دا سه حادثه راشي چې ټولو ته تکلیف ورسېده بل خبره خدا نه منم چې تاسو روغ مټ لاړ شئ ابن امین بیا سو خوري فلما اتوه کله چې دوی راتلو کړه پار ته پلار ته موسیقم په خپل مضبوط لوز نو قال الله نو قالو وی پیغمبر الله الله علامه پاغه سبان دی نقول چې مونږه وی وکیل ذمہ دار زمو استاد سمنس کې معاهده شو الله په گواش وقالا اوس وتا تدبیر خی زې مصر ته تو زامنو دوی وی تدبیر په چنه د تلو طریقه بسی اسنه دا مصر ته زه راځه د پردي وطن خلکیه او راشن هم راوړی نو خلک د سره سحاست شورونه کی چې دا د بار ناراضي پردي ملک ته راشن مړي نو دا سیو کوي او زه مزه او دویم یو لسرونه د نظر نشه نظر خو حقی کنه الایانو حقن نو ځان ځان له به مصر ته چې نوځي ټول په یو دروازه من نوځي څه په دې څه په بل څه په بل دا تدبیر خي وقال وی ورته یعقوب علی السلام یا بنی بچړو لا تدخلوا تاسو مداخلهګه من باب واحد د یوې دروازې نه ودخلون نو زمين باب متفرقه د دروازو جدا جدا نه دا مې یو تدبیر دی نور کارونه خدا الله و ما اونینکم نشم لری کول استاسو نه من الله د الله طرف نه من شین پدې سم مصیبت پدې تدبیر خو دا د بس یو تدبیر دی نو اسباب دي ان الحكم نه د اختیار الا لله دا الله دی علی توکل په الله به باور وسره وعلي فليتوکل متوکلون او په الله دې باور وسو اعتماد کی باور وسکون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم هر کله ولما دخلوا هر کله چې دوی داخل شو من حيث دا هغه زینا امرهم چې حکم کړو دوی تابوهم د دی پلار پلار ورته چې کم طرف حکم کړو چې په دی با ورده نو پاغه نه نوتل کله چې داخل شو دا غزینه چې حکم کړو دوی ته دی پلار ما کان یغنیانهم نو دا یعقوب علی السلام چې فائدې ورکړې و دوی ته من الله دا الله د تقدیر نه من شینس الا حاجتن مگر دا یو امیدو دا یو حاجتو فی نفس یعقوب پزړه د یعقوب علی السلام کې قضا ها چې پوره ک بس په اولاد باندې د شفقت د وجنه دا د د پزړه کې د ظاهری اسبابو استعمال کړل و انه بشک یعقوب علیہ السلام لذو علم خاوند علم لما دا غوجنا علمنا او چې موږ ول علم ور کړو سوګ دی طالب الغیب نه وای چې په غیب پوی د سوینا انه لذو علم عالم الغیب نه دی ذو علم نه ولکن اکثر الناس او غلم مونږ ور کړی چې مونږ ور کنه بس عالم الغیب نشو کنه ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو نه لا علمون نه پويږي او خپل تدبیر معاصر حقيقي غني تدبیر ته معاصر حقيقي وایي ولما دخلوا على يوسف دوس شپغم دا سوم اتم اتم حال اتم مقام دا یوسف علی السلام ورونو دوباره تلل او الته ترور ایثاریدل بنیامین د یوسف علی السلام ایثار ولما دخلوا هر کله چې دی داخل شو لا یوسف په یوسف علی السلام نو اوای له زی ور کزان سره خا هرور تا هرور ته ځان سره زی ورک مطلب دا سی خصوصي نشسته وسو موقع کتل چرته دی جدا کی ځان له وسره خبرې وکي ای په مخ کې خو نه شوې کولې کنه ځان وته خو او هغه پویاو کله چې دی داخل شو په یوسف علی السلام زې ور کزان سره خپل رور تا بنیامین وقال وی انی بشکز چې منا خوک زستارورم فلا تبتعس ته ما غمجن کېګه به ما پاسمانه کانو یعملون چې دوی کوي دو ته وی څنګه چل له حالا څنګه دی نو د مته په لار راتلو ټول کارونه خدمتونه په ما کولل تمنډه کو دا راواله واغره وته خیر مخه بکې نه ما سره هم کړی یا دا مطلب دی او یا دا مطلب دی چې منصوبه ما جوړ کړی دا ستاد ایثارولو نو زبر دي سارو ما چا تغک مکوا فلا تبتئس بما كانوا يعملون که زما دا خادمان سکی نو تخپکیګه ما نو وی ګرځاو هغه جام سقایا د وبولوخه فی رحل اخیه با بار د خپل رور کې سقایا روسو ګوره بیا وی قالو نفخذ سواع الملک سواع ویل کیږي پیمانه ته نو کله دیته سقایا وی کله وتا سواع پیمانه وي اصل خبره دی چې د بادشاه د سکاک خوراک سکاک لوخي بدلی چاندې سونی وی کنه قیمتي نه به بادشاه پاغا کم جام د چاندې یا سونه کې سکاک کو نو چې کله هغه زوړ شي نو دا غټ خلک بیا کال دو کال بعد د کور سامان بدلی نازاړه یا خرج کیه چاله ورکی او نوی روړی هغه استعمالی نو دغه سي دا جامو د سکلو دا چې کله زوړ شو نو دیو بیا پیمانه کا وخو قیمتي شو غرزول نه شو نو پای باندې بیا غلا ور کولا سا آی باندې پیمانه کولا سیر کیلو نیم حساب به پکېده نو دیو جن کله وت سقای وای سقای په دې اعتبار چې بچا پکې مخیوبس کله او اوس سره سوا ده اوس به پیمانه کوي نو جعل سقایتا کې خو هغه جام فی رحل اخی په بار ضرور کې ثم اذن مازنن بیا اعلانو کې اعلان کوونکی ایها العیرو اے قافله والا انکم لسارقون یقینا تاسو خو غلیه غلام کړي دا قالو دی وتوی د یوسف علی السلام رونو واقبلوا علی پدا سه حال کې چې مخه کدوی تا دا روانو غنه نو چې دی ور پس اعلانو کو نشاته مخ راوړ نو په دې مخ اړولو ټیم کې وی ما ذا تفقدون تاسو سرک کړی دي صد نه رک دي چې مونږ غلیو قالو دوی نفقدو نفقدو مونږ رک کړی دی سوال ملک پیمانه د بادشاہ سرکاری پیمانه روکا ده ولمن جا به چا چراتلو ک پدې نو اغلا حمل بعیر اغلا یو بار دې د اوخ به تور انعام انعام به ورکو یو اوخ راشن او هغه اذان کوون کی اعلان کوون کی وې انا به د مازن انا به زعیم او زه پدې ذمہ دارم دا ذمہ داری زما ده د انعام باور کوم خدا جام راکې مونږ پیدا کې تاسو چرته پټکړې یا غلطه کې وړې نه ده قالو رونو د یوسف علی السلام وی تلا قسم په الله لقد علمتم یقینا تاسو پته ده چې ما جینا مونږ دی راغلی لنوب سره په لار د چغلو کو په دې ملک مونږ لا راغلی مونږ خدا د مجبورې نه راغلی وما كنا سارقين او نیو مونږ غل پېښاور پېښاور غل خو نیو چې غلا لزور ازو غلاګانې کو پېښاور غل نیو قالو دوی وی فما جزاؤه سبې سزا داغه داغه غل ان کنتم کاذبین کې دروغ جنوي او غل درکېو ال بس سزا ورکو قالو دی وی جزاو سزا ده د یعقوب علی السلام د شریعت مطابق من هغه سوګ ده وجدا چې موندل شوی د غلا فی رحله داغه پاغه سورلای کې په هو جزاو بس ده جزاو ده سزا ده دا وه د یعقوب علیه السلام په شریعت کې چې غلا به چا سره پیدا شوه نو بیا به هغه غل د دې مالک یو کال خدمت کو دا به یو کال خادم او بزل ته اوس ما خدمت باقي دا سزا و دغه شریعت کې دا تاسو زکه گئی چې رسو وې قران دا هغه ملک په قانون کې دارور نشي سارولې ا قانون بلو نو دینو شي سارولې نو دکې د دینه تپوس کوي تاسو سزا ورکوي یوسف علی السلام ته خو پتا وا چې زمونږ د پلار شریعت کې دا مسله ده نو فهو جزاؤه دا به سزا یې نو دی به یو کال تاسو سره دلته غلامی نوکر وي کذالک رز المظالمین هم دار مون سزا ورکو غلو تا د غلو دغه سزا نو زمون په دین کې نو بس یوسف علی السلام یې خزه سید استاد په شریعت په فیصلو کذالک علیم دارن کدنا یوسف تدبیر خو مونږ یوسف علی السلام ته دا چل وته مونږ خو وګوره دا په وحی دار څه شي دا په خپل نه دی اشاره کړي وحی دا کدنا یوسف بدعتیان وی هیلګر سخاتیان او یو ګوره کنه کذالک کدنا یوسف هیله مونږ یوسف علی السلام ته خو لن یوسف کړي د مونږ هم هیله کو مونږ وای قران سوی کدنا ها مونږ ته خولې ده تاسو چا خولې ده په خپل خپل خېټې نه یې کړې کدنا لی یوسف مونږ ته دا تدبیر خو تدبیر او دیو جن هیله دو قسمه یو د پاره د تحلیل د ما حل الله دا تحلیل د ما حل الله یو شی حلال دی خو هغه شی ته لاس تکې خپل شی دی هغه د پاره څه تدبیر وکي صحیح ده او دویم د پاره د تحلیل د ما حرم الله ده حرام ځان لا جائز کې غنا جائز دا الله شری حکم به بدله نه ناجایز نه دي سکی په دې هلي سره دغه هغه تحلیل د ما حرم الله کوي ځکه چې فدیه د چا حق ده ها د مسکین نو دی هغه فدیه یو بل توبه خیرو بخي وی دا واجب صدقه و مونږ دی نفلی کړن اوس په هر چا کیږي نو بګی مالدار هم ناسی او غریب هم ناسی نو سیک تحلیل لما حرم الیک دا وکړه کنه دا ناجایزی کذالک کنا یوسف ما کان لیاخذ احاهو نو یوسف علی السلام چې ایثار کړي وی نیولې خپل رور فی دین الملک په قانون د بادشاہ د مصر دای په دین شریعت کې سو سو جرمانه او سزا ونای کې نشوي ساره ده الا ان شاء الله مگر که الله غواړي نه الله وته چلو خو نرفو درجات من نشا پورته کو په درجو چالر چو غواړو یوسف علی السلام په درجو پورته ک اتم تدبیر او خو سیاست او خو وفوق کل ذین من علیم او د پاسه د هر خاوند علم غره علیمون علم علاشتا دا بس دنیا کې دا علم وی د سر د پاسه سری کنه عالم د پاسه عالم عالم د پاسه عالم او کو یوسف علی السلام ډیر لوی عالم دی نو بر په علیم بر ذات هم شتا که اخری نو بیا په الله قالو دیوې خا دا رښتیا دا شیخ د دن روت دی غلا کړی دا قالو دیوې یا سره کده غلا کړی فقط سرقا خله غلا کړی و د ضرورم من قبلو پخوا وګوره یوسف بیا هم نه پری یوسف علیہ السلام ولاړو فاسرها یوسف پټو ساتله دا خبره یوسف علی السلام په نفسي زړه کې ولم یبدها لهم او ښکار نه کړه دا خبره دي ته چې دروغ وای دروغ جنو حقیقت خدا سي نه ده خو بس پټه کړه ځکه لا موقع نه ده قال ورته انتم زړه کې وي انتم شر مکانا تاسو ډیر بد یې په درجه کې ډیر بد خلک یې اوس هم یوسف نه پرې ده تاسو په نس هغه ځای ته ورسو او بیا چې دینو یوسف پرې دینا د څنګه وې چې د غلا کړي نو د ضرور مخ کې غلا کړي وا دا اصل کې یوسف علی السلام ترور کړو د یعقوب علی السلام خور کړو هغه دالوې کړو یوسف علی السلام نو ترور سره و نو سوخله د پلار خپل خور لور کړو ناغه بیا یعقوب علی السلام ته یوسف ما کړه ولېګا ناغه زړه پینه کېده اترور چې نه دی بما سره نه یې چالو ک هغه بټور واغ خپل میانه او د یوسف علی السلام لا پورې وتړله ماشومو او بیا وی زمانہ بټورو کا شوا پلان کا څه شوا ګوري ګوري د یوسف ملا پورې او ما شوم ا بس دا خو د مان پټکړې دی بس یو کال نور ما کوي نو دغه سی کی سوا نو دی ورپسې هغه کیس رو وې زما خو د نو کړي نو دغه وای کدغه لا کړی د مړه رورم غلوي دا ټول رونه غلي دی وای ته ورسنګ خبره ورپسې جوړ نه وته وی انتم شر مکان خبره سره او تاسو سره جوړ کړه والله عالم الله پویږي بما تصفون چې تاسو وای مونږ تغلا وای مونږ لنیو نه مې رور غل ده ام د الله په حکم ما یې سار کا نه زغلوم تر را سره چل کړو قالو دی وی یا ایه العزیز اوس تدبیر درونو د یوسف علی السلام عزیز اوس یوسف دی علی السلام عزیز مصر د اوس بادشاہ شوی دغه شوی دی وزیر اعظم شوی دی قالو دیو یا ایو العزیزو اے عزیز مصر اے وزیر اعظم صاحب ان له ابن شیخن کبیره د د یو پلار ډیر زیات بوډا زوړ فخذ احدنا مکانا ونسا یو تن په مونږ کې د پځای مونږ به د سر خیر یو کسي سار شو خدا پلار غریب بوډا دی خو بدا غم مرش ان نراک مونږ تینو من المحسنین د نیکانو نه احسان کوونکې نه ته خسړې مونږ سره د احسانات وکړه خدا مرا سره وکا قال هغه ورته معاذ الله توبه توبه د دې پلار تتلل او د پلار غم زیاتېدل فلما سیسو کله چې دین امید شو منه د ضرور د خلاصینا چې بنیامین نشي خلاصې ده نو خلصو نجیا ځان له شو جرګ کوونکی کیناستل سو زو نزو پلار ته بسوایو دی ویره زوبس پلار ته وای چې دغه سی کیسه وش مشروي زخه نظم پلار سره کم مخ باندې سترګې ولګوم قال کبیرهم وی د دوی هغه مشر علم تعلم ولی تاسو پته نشته سر چې ناباکم تاسو بلار قد خدا علیکم هغه سید تاسو نه موثقا مضبوط وعده من الله د الله پنوم ومن قبل او د دین مخ کې هغه ګنا ام یاد نه ده ما فرتم چې تاسو کوتاهی کړي و په یوسف په یوسف علی السلام بارک هغه ښکار هم ده دا ځل پکې دو شو پلار خو وی بالکل دا تاسو چې د منسوبي نو فلن ابرح العذا زبا امیشم په دې مصر کې نه به جدا کېږم د دې زمکه د مصر نه همیشه به مدل حتا یا زن علی ابي تر سوچي جازنی را لېګلی ما ته زما پلار پلار مې را پسې جواب ولېږي چې راش او يحكم الله ولي یا فیصلو کې الله زما د پاره مطلب ضرور نجات زه به بدلته لګیا منډه تړې به هم کیس به لړاوم کرور می آزاد کو کني کال پس به بس اسیم درځو دواړه بدل شو و خیر الحاکمین او دا الله بهتر د فیصله کوونکو دی لاړ شهر جیو الا بیکم مشر ورته وای لاړ شه پلار ته فقول ورته وای یا باندې زمون پلار ان ابنک سرک زوی دی غلا کړی دا او ما شاهدنا مون گوی نکو بیان نکو الا بما علمنا مگر پاغه سچ مون علمنا په قراینو په پوي شو چې داغه د سامان نه راستې ده خو مونږ ځان سره راوسته مونږ ته سپتا وا وما كنا مونږ نو للغیب غیب له حافظین پوي او خبردار مونږ په غیب نو پوي ګینې ځان سره ممنو بوتل چې دا کی صبر راځي یا مونږ په غیب نو پوهه چې د جام پر خپل سامان کې را پټ کړیږي مونږ به په زور غشته مو چې لکه مونږ کار مګوره خو مونږ په غیب نو پوهه دوسه خبرو او کو په مونږ یقین نه کې نو وسل القريه تپوسو کا قريه اي اهل القريه تپوسو کا دی کلیوالونه التي کلیوالا كنا فيها چې مونږ پکيو مصر والا معلومات د پاره سو کرولېګا مصر والا به ته اوم دا قصو کې چې دغه سیو قافلې والا جام پټ کړو والعير التي بل عدا قافلینا والعير التي او دا قافلین هم تاسو کا اقبل نافیا چې مونږ پکې راغلیو کینان ته ما قافله دل تشتاینه تاسو یې مونږ ته وی چې دا سی کیسه شوی دا وینا به شک مونږ چې ول صادقون خامخ رښتینیو دلته اوس خبره رښتیا اب بیا مو عالم الغیب خو نه دی کنه نو قال وی ورته پیغمبر بل سولت لکم انفسکم امرا بلکې خیسته کړي تاسو له تاسو نفسونه امرا سکار دا بیا سلو به جوړ کړي دا خو زه فصبر جمیل صبر زما خیسته کار د نور بسکم اس الله خو زه امید مې ده الله نه آیات یعنی بهم جميعا چراولی راته دا ټول ټول سوق دي درې شو کنه دوی مصر کې ایثار دي دا وځه او یو یوسف هم ته غیب دی نو درې شو انه بشک الله هو العلیم الحکیم پوی او حکمت والا دی پوی دی د یوسف په حال چې یوسف بچرتای ولی هغه خوب وته یاد دی چې هغه ته هغه مقام ملاوی او حکیم حکمت دی په مې داسې مصیبتونه راوستل نه دی کې د الله حکمت په مې امتحان نه په انبیو لوی امتحانونه راځي بس الله دوستانی قریبین امتحان به راوړي نو وتولى عنهم دي سره خبره وکړي لاړ خپل کمره کې کوټه کې کیناس وتولى عنهم روان شولار د دوینه خپل خلوت خانه کمرې وقال وی وی یا اسفا علی یوسف اے غما په یوسف علی السلام یوسف بیا راياج ولی وی قانون دی کنه ان الحزن بالحزن یزيد وی نوې غم په زوړ غم نوې غم باندې زوړ غم تازه کیږي د یوسف غم بیا را تازه شي او ان شی یذکر بالشی یو شی په بل شی را یاد شي نو یوسف علی السلام وت بیا را شو تولانهم یو طرف ته شو د دوی نو قال وی یا صفا اے غما علی یوسف په بار د یوسف علی السلام کې وبیزت عیناه وبیزت عیناه سپینې شوی وسترګې من الحزن د غمنا ډیر غمې کړو سترګې سپینې شوی سترګې سپینېدل څه مطلب وي دا کنایه د نظر کمزوري کیدو نه ځکه کله کله سړی ډیره جړه کوي کوي کوي نو په ډیره جړه د سترګو دا تورواله ختم شي او تختی سپین زیات شي نو د ډیره جړه د وجه او ماوردی وای ضعف بصره نظر کمزوري شوی دی ښا ړون شوی نه دی چا ویلی ړوند غلطه خبره ړوند دا د پیغمبر د عصمت نه خلاف دی پیغمبر باندې الله داسې حالت کیفیت نه راولي چې هغه د خلکو د خنداش یا کرکجن حالت پیراوي نو وبیزت عینا سپین شوی او سترګې نظر کمزوري شوی او سپینی تختی دلو من الحزن دغه مو ډیر جړه د وجه وو کزی مو ډیر ډکو د غم نه ډیر غم نه ډک قالو سونه کلونه شو کنه یوسف نشتا ورپسې بنیامین مسله رااله قالو دی وی تلا اسی دا حالات د انبیو سړی ګوري کنه افرین سلام د انبیو زړونه سختار څنګه حالات پی راځي قالو دی وی تلا قسم بالله تفتو دیو ته وی چې کله وکړ بیا جاړي نو دی ورلل دا زامن انوسی قالو دی ورته وی تلا قسم بالله تفتو تبا می شه تذکر یوسفا چې یادې به یوسف حتا تکونه حرزن چې ته شی او مړ بشي په دې غم دا غم مکو بس یوسف یوسف پر وخیا ده قال هغه ورته انما اشکو بسی وحزنین الله یقینا زخکارکم خپل د زړه غم وحزنی او ظاهری غم ال الله الله تا د زړه او ظاهر غم الله تخکار کوم سړو تاسو ته می سنی دی ویلې وعالم او پویګم من الله اذا الله نما پاغسلا تعلمون چې تاسو په نه پویګې د الله نمی امید ده چې دی برا ولی او یا بنیه اے زامنو می اذهبو لاړ شه په دریم ځل فتحسسو تفشیش او تالاش وکې می یوسف د یوسفم واخیه او د غرورم په دې مصر کې ولا تیاسو او تاسو من امید کېږئ مې روح الله د الله د رحمت لاړ شه لټوي یوسف چرتل تنی رور مګوره مصر کې پاتې ده انه شان ده لا یاسو نن امید کیږي مې روح الله د الله د رحمت نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافران کافر کافر د الله د رحمت نه امید دی نو موږ مسلمانان یو ولې بنه امید کیږو فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز دا لسم حال او مقام په دریم ځل راتللو د یوسف علی السلام سره ملاقات تعارف فلما دخلوا ورکل چې داخل شو علیه په یوسف علی السلام قالو دی وی یا ایه العزیزو اے وزیر اعظم صاحب مسنا رسیدلې مونږ ته واهلنا زمون خاندان ته ضرور ډیر تکلیف تکلیف رسید په دې جدایم لګم دا وجینا به بذات مزجاتن راوړې د مونږ تا ته پنګا پیسې مزجاتن لګي مزجات بخاری معنی کې قلیلتن لګي لګي غون تیرا سره دی اوسو هغه یوسف علی السلام چې په خرڅ کړو کې دی شي هغه فافلن الکیلا نو پورا را کوم تو راشن وتصدق علینا او احسانو کا په مونږ باندې احسانو کا نرخ را لکم راک ان الله بشکالا یذل متصدقین بدل ور کوي صدقه کوونکو ته قالا وی ورته پیغمبر حلالمتم یوسف علی السلام ورته هل علمتم تاسو پویه من اقرار کوي هل علمتم تاسو اقرار کوي ما دا هغه صفعلتم بي یوسف چې تاسو کار کړو یوسف سره پیته موردل یاد دي دتا واخیه دا غرور سره ارورم تنگاو از انتم کله چې تاسو جاهلون نه پویوي قالو دیو ته خا انک لا انت یوسف الک ته خو یوسف نه دا خبره دا سه کې دا د یوسف خبرې دي یوسف خبرو نو صرف یوسف خبر ده قالو دی ورته انک لانت یوسف ولته جوړ یوسف خونه قال غوی انا یوسف ز یوسفم هاذا اخی او دا مرور ده قد من الله علینا الله احسانو کو پمون چدلته جمع کړو او انه قانون د الله د عادت کامیابه چې من یتقی سوک چې د الله نو یریږي و یصبر صبر وکي نو فین الله بشک الله لا یذو اجل محسنین نه ځای کوي اجر د نیکانو تقوا او صبر سره دا ملاویږي نو ما تقوا او صبر کو مقام الله راک قالو اقرار جرم قالو دیوی تالله قسم بالا لقد آسرک الله یقینا غرکړی الله تعالی نه پمون وان كنا لخاتین ان مخفف من المسقل یقینا اومونږه خامخه خطا کار مونږ ډیر لوی غلطی کړی او ورته زه اقرار جرم وکونو قال وی ورته یوسف علی السلام لا تسریب علیکم الیوم نشته ملامتیا پتا سوانه نن اورز مافیه دقسی نبی علی السلام فتح مکه کې چې په سبا راغون کړل ټول بیت الله کې تقریر وکړ سوای سم خیال له سبقوم نو دیوته بس ته زمون رواره د ترزوی بچي سچ کولیش کولیش خو لکه تانه امید زمونږ د احسان دی نو نبی علیہ السلام ته وی چې لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء زلار شټول ازادي علما نیم نک ازادي او ذات دیس ملامتیا در باندې نشته یغفر الله لكم الله دې بخنو کی تاسو ته وارحم الراحمین الله ډېر رحم کوونکې در رحم کوونکو نه دی او ایزبو بی قمیسی پلار ته خوشخبری اوس کمیس ده نو غمونه به ختم شي خوشاله به شي دا به تورې وسیقه ده ښا دا کمیسو دا به تورې وسیقه نه خوا نه خی کنه یو سړی د اعتماد د پاره یو سړی کور ته سوکلی ورشه هغه پلان کې راوړه یا بل مرګي ورشه لکه هغه زین زما هغه پلان کې شی راوړه وس هغه سوی په تدې دې دروغ وی رښتیا وی نو دی ول سخ خپل نه خبر کین دا والا دا غرا کړی دی چې دا وسیقې په تور اعتماد پتو نو دا وسیقه ده دا وسیقه ده او یا که تبرکم شي نو دا تبرک د چا دی د معصوم دی او د معصوم تبرک شاطبی لیکلی دی شتا د معصوم تبرک وی دي ته عام تبرکات ثابتې الکه دا د پیغمبر قمیص دی نو دی به دا مليانو قمیصونه کی دا برکت برکت د پاره وې قمیص یې به تورې نمونه ځان سره د پلار مشر استاد نه خې خې نو ټیک ده او د برکت د پاره نه چې مبارک وګڼي دا صرف د پیغمبر شان او بل دا دا چې دا یوسف علی السلام چې دا کار کړی دی نو د په وਹੀ سره کړی دی خازن لیکلی دی چې دا وਹੀ وا قال المحققون ان علم يوسف بان القاء ذلك القميص على وجه يعقوب يوجب رد البصر كان بوحي الله اليه دا وته وحي شه نه په وحي باندې معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب لیکلی دا معجزه و د یوسف علی السلام اذبو بقمیصی هذا کله چې وسیقه شنو معنا ما وکړه یو سه زما دا قمیص دا ده دا کې ده د پلار مخه ته جګ جوړ بشي غم به روک شي چې یوسف جم ده ده نه مطلب او بل عملته ده او یا ک وਹੀ شي او دا ذریعہ د علاج نو بیا یو سه زما دا قمیص شدا ده کېګ ده د پلار په مخ یاته بصیره جګ جوړ بشي نظر به سیش التا بیا یوسف یعقوب علیہ السلام محسوس وی محسوسول د معجزه په تور او دارنګ بیا دوی راتلل را روانې دل ولما فصلت لیل کله چې جدا شو قافله د مصر نه مصر زمکه نه وته کنان طرف روانه شو اوس یعقوب علیہ السلام ال تکور کې د انګیان دین وسیری قال ابوهم وی د دی پلار یعقوب علیہ السلام انی بشکزه چیم لاجی دری ح یوسف زه خو محسوسوم بوین د یوسف دم په وحی وا معجزه وا لولا ان تفندون کتا سما نه ملامت کوي تاسو ما کم عقل نه غنئ چې نه سیب دا ته بوډا شوی اسه ته داسې محسوسی محسوسوم نو دام سوا دام معجزه ده مفسرین لیکلی قالو دی وی تعالی قسم په الله انک بشکت چه لفی ذلالک القدیم ته په غمینه زړه کې زلالت دلته مینه ده زلالت په معنا د محبت مینا محبت مراد ده تس کبیر لیکلی دي تسهیل التنزیل لیکلی دي قال ورته وی علم قل لكما تنو ویلی چینی عالم ز پویګم من الله دا الله نه ما په هغه فضل مهربانه لا تعلمون چې تاسو په نه پویګې ما وی چې الله به راولي قالو دی یا بانه زمون ربا ای زمون پلارا اغفر لنا بخره غواړه مونږ له استغفر لنا بخره مونږ له غواړه ذنوبنا زمون د جرمونو ګناونو ان كنا خاطین مونږ ډیر خطا کاریو مونږ تاسو سره زیاته کړی یوسف هم دنه بوتلو قال هغه وی سوف استغفر لكم زره چې بخنو غواړم تاسو د پاره ربي د خپل ربنا خصوصي اوقاتو کې انه بشک الله والغفور رحیم الله بخون کې مهربان فلما دخلوا على يوسف دا بس دولسم اخیری ها د دې مصر تراتلل کله چې دوی داخل شو په یوسف علی السلام وای دا تقریبا اویا کسان خاندان او اویا کسان ټبرو ځکه یو یعقوب علی السلام دوله زامن داغي خزه داغي بچی کنه نو سی کړوسی اویا کسان رال یوسف علی دخلوا علی یوسف داخل شو یوسف علی السلام باندې نه آو الیه زه ورک یوسف علی السلام الیه ځان سره بوه مور پلار ته وقاله وی وی ادخلوا مصر داخل شې مصر ته ان شاء الله او کدا الله خو قیامینین په امن د چا به سره کار ني په امن او امان دې ملک اوس ځکه حکومت د ده دې څه مطلب مور پلار لې زې ورکو دي ته دن نشه نو دې ولوي بار او ته استقبال لا نو شاهي سټینګ زې کړو نشست جوړ کړو باغی دي کینول او رونو ته ورځه یادار او یا ادخل المصر ان شاء الله دا مطلب چې داخل شې دي خو داخل شوی دي زه ول ورک مور پلار لا ځان سره په خپل تخکینول خصوصي نشس او دي ته ادخل مصر ګرځې د مصر کې ان شاء الله امين دا مطلب امن او امان ګرځ ورفع وجهه پورته کړل مور پلار لار عرش ځان سره په تخ وقروا له او دا ټول پریوتل د تسجدا په سجدا دا د دوی په دین کې تعظیم سجده جایز و یا سجده سر ټیټون کې نه هنه وکړه او یا سجده تابعدار شو ځکه حکومت دا غده نو دا غده نظام څه شو تابع نو خرو له سجده ټول شو د تابعدار په نظام کې ځکه بیا ده دا سیات تر رسیدل ده چې د بیا خپل نظام جوړ کړي وقال وی وی ابته اے پلار یوسف علی السلام ورته وی هاذا تعویل رؤیایا دا تعبیر زما د خوبونو د من قبل زما د خوب د چې مخ کې ملي درو قجال ربی حقا یقینا نو ګرځاو دی زما رب ثابت وقد احسن بی او یقینا ما سره مله احسان وک دی وته خپل سرگذشت بیانې حالات وته بیانې داستان لما یشا چاله رچو غواړي او اینو بشک الله هغه پوی او حکمت والا دی وګوره سخته نه یادای خوشاله خوشاله یادای او خيار دی چې اوس بلار ته د سختو ویم نه دا چې چلو بابا جی دا چلو دا نه سخته ای چې تیر شو ای را شو خه خبرې کوه د خوشاله موقع ده ځکه ورته وای احسان یو کو جیل نه راو وستم دا نه وی چې جیل ته تلې مو دا چلو هغه چلو دا رنگ تاسو وګوره سیانان رااله دلته په پام نامان جن مزه سره تیروي دارنګ زمو درون منس کې شیطان خبره چولې وګر شیطان ته نسبت دا اعلی اخلاقی او چت خلق دی انبیا او رب قداتینتی رب قداتینی من الملک اختتام بالدعاء دواقع اے زما رب قداتینی من الملک تارا کړه دې ماتا من الملک باچی د دنیا او خودلی را ته تاویل تعبیر د خوبونو فاطر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمانونو زمکه ته ولی مددگار په دنیا او آخرت کې توفنی بو مز مسلمه تابعدار د دنیا نه والحقنی بالصالحین او یو زمه کې د کامل نیکانو سره آخرت کې وی ذالک من انباء الغیب کنو صداقت در رسول دا اخبار د غیب دینو هی چې مو وਹੀ کو دا الیک تا تا دا د غیب خبرونو تم ته خبر کړي نو مطلب دا چې ته پیغمبر یې کنه وما كنت لديهم تنوي دوی سره اذا اجمعوا امرهم کله چې از امر از اجمع و امرهم کله چې مضبوطه او خپل کار او مشوره ورای و هم یم کورونو دی تدبیر کو د یوسف علی السلام خلاف تنوي او دا واقعیت دی وته وي نو مالو ودا دا وحیدا و ما اکثر الناس او نه دی اکثر د خلکو نه ولو حرستا اگر کته په حرس کې به مؤمنین ایمان وروړون کی پیغمبر حرس بیانې ځکه چې ای کې زینش وما تسلم تنغواړي د دوی نه له په دې بیان من اجر ساجر مزدوري ځکه مکی والا تاسو کو نو دون غټه واقع بیان شپکار جدي خیمان وروړي کنه بس او خو منی او تنغواړي د دینه په دې اجر مزدوري نه هو نه دا الا ذکر للعالمین مگر نصیحت د مخلوق لره وکایم من آیتن او ډیر د دلایلونو بر اسمانو لاندې زمو کې یمرون علیها دوی ګرځي پدې یعنی مشاهده کوي د یمرون یشاهدون مشاهده کوي وهمنا مورزون او بیا هم ته مخړی د الله د دلایل کائناتو په توحید نه قائل کی وما یومن اکثرهم او ایمان نروړي اکثر پدې کې بالله په الله الا وهم مشرکون مگر بیا مشرکانی سره د ایمان مشرک دی ویالکه هغه کلمه وی لا اله الا الله ته مشرک وی نو چې کلمه ویل نو ایمان سره وی شرک نه جمع کیږي چې مسلمان شونه بیا څنګه کافر مشرک کې دی شوی قران ویلي جمع شو کنه و ما یؤمنو اکثرهم بالله و الا وهم مشرکون ایمان نه وروړي اکثر په دې خلکو کې په الله مگر بیا هم دي مشرکانی سره د ایمان مشرک دي د ایمان نه بدلته لغوي ایمان شرعي هونه ده کنه شرعي سر نه جمع کی یعنی اکثر خلک مشرکانی سره د ایمان د داوی دیو جنا روح المانی دلته لیکلی دی وای داسې خلک چې سره د ایمان د داوی بیا مشرکان و ما یومنو او د ایمان داوا نه لري اکثرهم اکثر پدی کې بالله په الله الا وهم مشرکون مگر دی بیا هم شرکې مشرکانی سره د داوی نغه روح المانی وای ومن اولائک د دې مثال بسې دی وخت کې ومن اولائک عبدت القبور ومن اولئک عبد القبور وې د دې مثال په دې وخت کې هغه قبر پرست دي قبر پرست ان ناظرون لها چې دای په نوم نظر نیاز مې المعتقدون لنفع و ضرر داینه د نفع نقصان عقیده لري دغه قبر پرست مراد دي کنه په ظاهر کې سوی د ایمان داوا دا او هم مشرکون بیا هم شرک کوي شرک اخته دي دارنګ روح المانی وی وی هم اکثرو هم اکثرو الیوم من الدود نن سبا دا سه خلق چې سره د ایمان د داوی شرک کوي وی دا د د دې من الدود د ماشو میګو چینجونم ډیر دی وی دون ډیر دی دا مخلوق چې شرک کوي سره د ایمان د داوی اف امینو زجر په شرک او تخویب افا امینو یا بچ بشی ان تاتیم غاشیتم من عذاب الله چې راشي دوی ته او پټون کې عذاب د الله او تاتیم سا یا راشي ورته قیامت بغتت الناصابا وهم لا شرون او دین پوي نشي بچ کېږي په دې شرس قل ورته پیغمبر ترغیب فی التبلیغ تخپل دعوت جاری سات کنی منی هم زدیان دی قل ورته پیغمبر هاذی سبیلی دا قران زما لار ده ادو ال الله او را بلم د دې په ذریعہ خلق د الله توحید تا ال الله توحید سبیلی قران سراج المنیر خازن معنا کوي اے ال الله اے الى توحید الله دا قران ملار دا د قران په ذریعه خلق د الله توحید ترابلم معلومه شوا پیغمبري کار سره د قران په ذریعه خلق توحید ترابلم علا بصیرتن په بصیرت عقل مند او دلیل سره انا سم ومن تبانی او چې څوک زما تابعدار دي زما او زما د تابعدار ودا کاری چې د قران په ذریعه به توحید ته خلق را بلی خود بصیرت نه مو سره کار لري بس الا بصیرت بصیرت به د ته حکمت دعوت وای خدای اصطلاح علماء سره حکمت دعوت دعوت وای خلا بصیرت حکمت دعوت به مسره بصیرت انا ومن تبانی وسبحان الله او پاک پاک دی الله د شریک نه ومانه من المشرکین زنیم د مشرکانو نه وما ارسلنا من قبلک الا رجالا تسلی او صداقت د رسول مونږ نه را لېږلې ستانه مخکې مګر رجالا نارینه پیغمبران نوح الیم چې مونږ وای کړی دوی ته من اهل القرا د کلو خاریو والاونه ټول خاریو کې انبیا لېږلي دي سړی وحی مت کړی دا دقه سه نو تا تم کړی دا پتا ولې اعتراض کوي افلم یسیرو فی الارض آی دینه ګرځي زمکه کې پینځرو چې وګوري کې پسرنګ کان واقبت الذین انجام دا کسانو من قبلم چې د دینه په خو امه تبا کړل نو دا سی بدیم تبا کم ولدار الاخره خامخ کور د اخرت خیرون غره دی للذین کسانو د پاره تقوا چې ځان بچکی د شرک او سستیانا فلا تعقلون ولید عقل نه کار نه له حتی اذا استیسر رسول دم تسلی دا په نصرت پس د دعوت نه دعوت کوا د لیم داد برازي مغه تسلی سره تعلق دی صداقت وې مخکې قل هذه سبیل ادعو الله دعوت کوه زديان به ټول انبیا مې په دې دعوت را لېګلې دي او چې دعوت کې کې کې نو آخر با الله نصرت راولي نصرت برازي دا د نصرت ذکر دی آیات د مشکلاتو نه ده او ترجمه وره حتا تر دې پوري حتا څه مطلب تر دې پوري دا د مخکې سره متعلق ده وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي وحي بمرته کولا انبيو به دعوت کاو کاو حتا تر دې پورې زسته اثر رسول چې نو امید وشو پیغمبران وزن ګمان به کو چې انهم بشک دي چې قد کوذبو دي سره دروغ شو نو جاءهم را بغي وتنصرنا زمونږ امداد نو فا فنجی من نشا نو نجات ورکړې شو هغه چاته با نشا چې زمون خو خبوا ولا يرد باسنا او نه واپس کیږي زمون عذاب ان القوم المجرمين د قوم مجرمانو نه یعنی دعوت کوا که خلک نه مني نه دی مني کله چې خبره انتها ته ورسی نو بیا به د الله امداد راځي پیغمبر سره به نصرت کوي او حق پرستو سره مجرمان له سزا ورکي مطلب خدایا دومداش صرف دلته یو اشکال دی وزنو انهم قد کذبو دا زنو سوک دی او قد کذبو کذبو دی کو کذبو دی او ست مراد دی نو دا مشکلاتونه دی په دې کې تقریبا دا سیو لس توجیهات مفسرین کوي تقریبا بدلته یو دوا یو د ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها چې هغه نه اوروه تپوس کړو خوري ته تپوس کړو ا دې تپوس کړو چې ترورې د دې آیا څه مطلب دی حتی اذا استيسر رسول نو امید شو انبیا د سنه نو امید شو دویم وزنو ګمانو کو د انبیاو چنه بشک دوی چې قد کوزیبو دوی سره دروغ شو د چا د طرف نو هغه ام المؤمنین ورته وی چې دا مشدد ده کنه قد کذبو ده دا کذبو کذبو ده تکذیب د قوم د طرف نو معنا داش تر دې پوري چې نو امید شو پیغمبران د ایمان د قوم نه چې دا قوم نور ایمان نه وروړي وزنو او د دې دا ګمانو شو چې انهم بشکا د انبیا چې دی یعنی مون قد کذبو مون سره د قوم طرف نه تکذیب شو بس دا قوم هم نور نه مني دی ایمان نه وروړي زموږه تکذیب کو نو دغه وخت چې دا امت دا ایمان نه امید شونه جام نصرنا دغه اخیری سخت حالاتو کې بدل امداد راغې نو فنجی من نشا څوک هم خو خو انبیو حق پرس اله هم نجات ورکو مجرمان مونیول او کوم مخفف شي نو بیا با دا خیال دا امتی تر دې چې نو امید شو پیغمبران د ایمان د قوم نه وزنو او ګمانو ک د قوم چې نوم د انبیا چي دي قد کوذبو دوی سره د الله تر طرف نه دروغ شو د الله طرف نه دا قوم به وګوره الله به امداد برازي کم دی امداد قرانه نو دغه وخت کې بجاوم نصرونه را بغه زموږ امداد نو نجات باور کوم چاله چې زمون خوخوا او نه واپس کیږي زمون عذاب د قوم مجرمانو نه لقد کان فی قصصهم ابرا صداقت د قران یقینا وو فی قصصهم د یوسف علی السلام او د دی په دیرونو په دی قصصهم بیان کې عبرتون عبرت لولیل الباب د پاره د خاص عقلونو علاو ما کان حدیثا ما کان حدیث نه ده دا قران خبره یفترا ځان نه جوړه شوی دا قران ځان نه جوړ نه ده ولیکن تصدیق الذی لیکن دا تصدیق ده الذی دا هغه کتابونو بین ده چې نه وړاندې او تفصیل کل شی او تفصیل له د هرې خبرې د امور د دین وهدن هدایت او رحمتن رحمت